هو د جې پروردگار جل جلاله هدایت طریقه د شوونی د لاری د جې الله هدایت د شوونی طریقی د لاری هو د جې پروردگار د الله د لاری د شوونی طلب کو د الله الله نو څنګه لار لري لار خو دغه چا د پاره وی چې جسم لري پر یو لار حرکت کوي نقطه وای وای ای طریق مرضا له هغه لار چې هغه الله پر راضي کیږي د الله خوښ نو مطلب دا چې موږ سوال کوو د الله څخه د شوونی د لارې هغه لار چې د الله خوښ دی د الله چې کومه لار خوښه ده د هغې لارې د دې شوونی سوال د پروردګار کوي دې فرماتین باندې اعتراض وکړي طالبان چې دا هدایت خو په معنا د رهنمودن دی دا د لارښوول په معنا باندې دی دا د لارښوول پښتنه سوال ولې ګر سره کوي دا خو موږ مستدرک لارښوول خور چاته سوي که مسلمان دی ام قراءت ته طریقې ورته سوي دي که کافر دی ام قراءت ته طریقې ورته سوي دي نو لارښوونه خو هیڅوک د لارښوونې نه دی پاته او هر چا ته سوی یو شی چې سوی دی چې اوس طلب کوي د دې شي سړی طلب کوي چې هغه نه دروسه موجود سوی د وجود طلب یې کوي نو دغه هدایت ته طریقې خو سوی دی طالبان بیا نو سوال د څه د پاره کوي نو به موږ جواب د شو چې دلته نو د هدایت څخه چې دا د سوال کوي هغه دلالت علی ما یوصلو الی المطلوب سوال نه کی چې ارچا تاغه سوی دی د هدایت په معنا د دلالت چې موصله د دغه سوال کوي هغه لاسونه چې وصول او حق ته پکښ راځي سوال د دغه مبارک به سوال د هغه شنی چې هغه حاصل نو سوال د پس دویم اعتراض اشګر پر کی د هدایت خپل دغه معنا د چراغ نمودن په فارسی یا مرول په پښتو باندې دغه د مباربي باندې د دې مرول هدایت په خپل معنا دا د اراءه الطريقه نو دا طریقه خو د هدایت په معنا کې ماخوذ ده بیا دا طریقې توري چورسته ذکر کیږي دا مستدرک نو د څه د پاره طریق توري ورسته ذکر کړی دی خو د هدایت په معنا کې نو به موږ د شوای چې دا تشریح به معول مجمنن یا دا بنا بر تجرید دی تجرید خفی پیجنی خلوه د لفظ اول د باج معنا د پاره تشریح د لفظ ثاني نو د هدایت معنا به دا نمودن کم هغه رهب د طریقې معنا شي یا د هدایت معنا به دا اراعت کو عربي طریقه چې ور سره کشیر دی عربو نو اراعت د طریقې نو به هغه استدراک چې دی طالبانو هغه دقص اوس په هدایت طالبانو اختلاف د اهل سنت والجماعت او د معتزله ګانو په مابین اهل سنت والجماعت ته شوای وای د هدایت معنا چې دی هغه دلالت علی ما یوصلو الی المطلوب دی او معتزله ګانو د هدایت معنا دلالت چې موصله دی اکثر مرول اهل سنت والجماعت دغه شوی اکثر معتزله ګانو دا مذهب خو بعض اهل سنت والجماعت وای هدایت دلته موصله بعض معتزله ګان بیا وای وای هدایت معنا هغه دلت علی ما یوصلو الی المطلوب تی به پوسره نو بار لکه اختلاف چې د هدایت په معنا کې اختلاف په دې کې ام دي چې موصله والا څوک دي علا ما یوصلو والا څوک دي دا کې ام بار اختلاف دي کلمات خیر د دې موصله او د علا ما یوصلو فرق چشتي چې یو ډله دی وې ته جهاب کې بل ډله بل پکې فرق د موصله او د علا ما یوصلو واضح دي طالبان په موصله کې اصول چې دی او حق ته او اصول چې دی موږ ول هغه حق ته دا چې معتبر دی او په علامه یوصلو کې دا نه وایي یا په موصله کې اصال د دلالت صفت دی علامه یوصلو کې اصال د طریقې چشتي صفت دی دلالت پر طریقه دی ا طریقه سره رسوي هغه موصله کې خدا دلالت موصل دی دا دویم پر دریم دا دی دلالت چې موصله خاص دی دلالت علی ما یوصلو عام دی دلالت چې موصله یوازې هغه امت ته د اجابت سوی دی دلالت علی ما یوصلو ک هغه امت ته اجابت دی ک امت ته دعوت دی وګرځو تور عام دی خیر نو چې فرق د دې موصله او د علامه یوسلو تس وجلی نو اوس د معتزله او د اهل سنت والجماعت اختلاف په هم وجلی په دې کې هم اختلاف دي چې کومه معنا د معتزله او کومه د اهل سنت والجماعت اوس په موږ هغه راوا خو چې هغه د اکثر اهل سنت والجماعت کومه معنا ده د اکثر معتزله ګانو کومه معنا ده فراغت تفسیر بولا اکثر اهل سنت والجماعت دا غسوای وای د هدایت معنا دلالت علی ما یوصلو دی معتزلگان وای د هدایت معنا دلالت کی موصله دی اوس نو دا غدواړي معناګانی دا اهل سنت والجماعت دی او کده جی معتزلگان دا طالبانو منقذ دي اعتراضونه پر والدي پر معتزلګانو باندې دا سوال واردی چې د هدایت معنا دلالت چې موصله بولی د شیو آیت کریمه راغلی دی په قران چې اما سمود فهدیناهم الله وای سموجانو تما هدایت وکړه دا اشګر د خبري نظر قطع کی د مرول نور من کینو مسلک مختار کی خبر خاص صدغه پوری کړي چې اما سمید په هدینا دا مشورو چې پس صاحب العام علی الهدى هغه ته ضرورت نشته الله وای سمجانو تما هدایت ته د هدایت معنا داسي چې دلالت چې موصلن و دا مطلب چې سمجانو ایمان راو او دا ثابت ده چې سمجانو ایمان نه دی نو د هدایت معنا کدل چې موصلت بیا خو به مرور په دغه آیت کریمه کې الیاذ بالله کې زبرس ولدایات معنا بداوی چې سمود ایمان راوي او نیه دی راوړ نو دغه آیات پر معتزلګانو رد دي داغه د اهل سنت والجماعت د پاره دلیل دی چې د هدایت سالا ما یوسلو مراد الله وای سمجانو ته می هدایت وکي خو اسباب د هدایت ورته مهیا نبی می ورواستو چې صالح علی السلام عقل می ورکی کتاب می ورکی خو دوی وصول وحق ته نه کیږي لکه ته چې چا تلار ورشه دی فراغلار نشته ولار مطلب یې نه پیسې لیکن پر اهل سنت والجماعت باندې بیا بل آیت کریمه اعتراض دی انک لا تهدی من احببت الله او پیغمبر علی السلام توای وی په هدایت نشه کوله و هغه چاته چې ستا خوش څوک چې ستا خوش وي و هغه ته هدایت نشه کوله د پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک هغه اکا هغه چې د زکندن په حالت کې د نبی علی السلام ټول پالنه په ټول ژوند کې هغه کړي و تر عبد المطلب ورسته تر نیکه تر مرګ ورسته بیا د ورته ویل ول ته په غوښ کې زما کلمه راته وای زه بیا په ورځ د قیامت ستا شفاعت کوم هغه ورته ویل و دې خپل ورارت ول شدي پیژنم چې نبی هیڅ شک ستا په نبوت کې ولاکه لیکن کلمه نه وایم ایمان نه در باندې راوړم د قوم مشریم دا مشرکین بوایي چې دغه د جهنم د بیرې څخه ایمان راوي کلمه یې وایي دا د قوم شرم پر ځان باندې نه سم وړلای هغه د جهنم ور می قبول دی دا د قوم شرم نه سم وړلای د بیرې ایمان راوي پیجنم دي چې نبی نو ما زه تا کوم نه پیجن نه راوړم نبی علی السلام ته زیادت کې حزن حاصل شو ډیر غم جن پر دې باندې دا خبره ده الله پاک دا آیت کریمه ورته راوست ول انک لا تهدی من احببت ته په دې ولې غم جن یې ته هدایت نشي کولای او هغه چاته چې تا خوښ کدا هدایت تا کار وای نه دی وای کړی بیا به ستا خوا بده وایي چې ستا کار نه دی نه چې کولای نو په دې کې خو هیڅ خوا مه بده وایي چې زه ټیبل ته ناست یم سبق نه سم درته ویلی دا به زما لپاره د ګوزم سبق وام که ستا د طالبي رتبه ده نه چې ویلی نو دا خو هیڅ غم نه کوي چې د یو چا یو کار د هغه وي کولی یې نه شي بیا خو نو سړی ته زور وکړي یو سړی چې موږ ول ډرایور نه دی موټر نه چلوړی دا نو څه غم دی په څوک بیا دا نه شته چې څنګه ډرایور یې چلی دی دا نو خو نه یم ډرایور نه تاغی دی کنه نو الله پاک او نبی علی السلام تور ول انک لا تهدی من احببت ته هدایت نشي کولای او هغه چاته چې تا خوښ ولكن الله يهدي من يشاء الله هدایت کی چا کی را د سوال تعالی هدایت هدایت تا کار نه وس نو کده هدایت معنا دلالت علی ما یوصلو چې دا مطلق کې لار شوونه شي لکه اهل سنت والجماعت چې وایي نو لار شوونه د نبی علی السلام څنګه نه کې خو یې لا کولای شي چې یو ادنا امتی په ټول امتیانو کې کولای نبی علی السلام یې څنګه نشکو و د نبی علی السلام سره په کول د لاسوونی دا الله یعز بالله کذب دی کنه دی ولی خود نبی علی السلام بعثت دا غد فارس ویل چې لاسوونه نو کده هدایت معنا دلالت علی ما یوسلو شي دا دغه آیات پر نقل داغه آیت کریمه بیا د معتزله او د پار دلیل دی وای د هدایت معنا د لتی موصله دی په دغه آیات کې د لتی موصله نه تسوي دی د تعالی ما یسلو نه دی نه تسوي د لتی موصله نه خو بیا جایز دی په کېدل دی به پوسره خیر خنو هغه مر الایات پر هغه معتزله ګانو باندې راتو معتزلګان جواب کولی هغه آیات چې پر اهل سنت والجماعت باندې رد هغه اهل سنت والجماعت هغه جواب کولی نو ببار مجول هغه اهل سنت والجماعت ته شوای د هدایت معنا خو دلالت علی ما یوصلو دی حقیقتا او په دغه آیات چې انک لا تهدی من احببت دلته مجازا دلته موصله مراد لیکن دغه طالبانو جواب خو هغه متجلګان هم کولای متجلګان خو بنو بیا د شي وایي د هدایت معنا خود دلالت چې موصله دی او په دغه آیات کې چې اما سمود په هدیناهم دلته هغه دلت علی ما یوسلو مرادی مجازن نو دا احتمال د مجاز خود دوی دواړو په مابین کې مشترک دی کنه دی نو پر دواړو کې اعتراض واردی دواړه د خپل د طرف څخه جواب کولای صرف د اهل سنت والجماعت د پاره یو دلیل ست طالبانو هغه نو شه دلیل دی جلال ذکر کی طالبانو په عبارت لا جلال هغه وای د عدالت علی ما یوسلو دا د هدایت لغوی معنا ده نو لغوی معنا خود شی حقیقی معنا وي نو ځکه عبارت دا جواب د اهل سنت والجماعت سیسی چیوزای موصله معنا مجازن مراد سوی ده واقعتن څوک دی علا ما یوصلو دی ولی خلغوی معنا دا غر او فات سو د معتزله او د خواخونو بیا دی نسی ویلی چې دا اغلغوی معنا ده نو حقیقت مجازی دی مرول څوک سی علا ما یوصلو سی ندی خیر نو چې دغه اعتراضونه پر واردی بارن اوس د کباز علما را ولاړیږي محاکمه کوي کنه هغه حق محاکمه هم نه دشي بیا به په میر کې دا خبره تفصیلا راځي طالبان چې هغه محاکمه هم نه دشي نو باز د شي محاکمه کوي وای اصلا دغه هدایت مشترک لفظي دی په مابین د جې موصله او د علامه یوسلو خو د قرینو په اعتبار باندې به موصله او علامه یو سلو سره جلا کوو هغه به د شي وي کته شي و چې تادا د دغه هدایت مفعول ثانی ته بل ذات سوی و نو به موصله مراد که په واوسته باندې سوی و علامه یو سلو مراد په فیر لیکن دا به بیا په میر کې دا خبره بل راځي چې یو ځای به موږ ول موصله مراد وي تا دا به بل وایسته په فعل على ما يوصلو بمراد دي ذات وي نو خدای محکمه هم درته فند ورنه باج بیا د شي محکمه کوي وای وای دغه هدایت نسبت ک الله ته وس وي چې موصله مراد ک نبی قرآن ته وسنو چې على ما يوصلو مراد خو دا محکمه هم طالبانو چندونی خوندوره نه باج بیا وای وای دغه هدایت چې دی د دې دوه معناګانو په مابین مشترک معنوي دی مشترک لفظي نه نو قولونه څلور سو طالبان اهل سنت والجماعت وای د هدایت تاکي معنا علامه یوسلو مجازي موصله معتزلګان وای وای د هدایت حقیقي معنا موصله مجازي علامه یوصل بعض وای مشترک لفظي دي بعض وای مشترک معنوي دي طالبان په کنجیه کې به دا خبره راشي درته هغه وای وای د دغه وی فرقې د پاره دلیل نه وایم یا موصله یا علامه یوصل ما ته دغه څه تاوان شي ما درا کې دې پر څه تعلق هدایت یا موصله یا یا علامه یوسلو دا سزمر تر عقاید پر هیڅ تعلق نه سزمر عقاید ته هیڅ خلل لري دا دغه د دلایل او ضرورت کې سره وای ستنه چوي خیر خو دغه بیان چې د امر درته وکی دلته شو دا خبره کړې ده دلته شو دا خبره کړې نو دا یو امر سوال کو د پروردګار سه هدایت طریقې د شوونی د اغلار د الله یعنی اغلار چې د الله خوښه وداغه رقم سوال کو الهام الحق د الهام د حق چې د حق الهام راتو طالبانو الهام لغوي معنی هم لري اصطلاحي معنی هم لري الهام په لغت کې دا القاء او اعلام ته ویل کیږي القاء اعلام دغه ته ویل کیږي په اصطلاح دا مر ویل مر الهام چې دی القا د کلام خیر ده په قلب کې د مؤمن پر طریقه د فیض یا باج وی بیل استفاضی فکریه یو خبره د طالبان یا پر طریقه د فیض یا بیل استفاضی فکریه مبارک چې د شوې په دا اصطلاحي تعریف القا د کلام خیر ده وسوسه ووت وسوسه طالبانو هغه القا د کلام خیر ده یا هغه د شر شتاول په قلب کې د مؤمن استدراج وتی طالبان استدراج وتی ولی استدراج مؤمن لرنوی هغه چاته کافر ته شتاول بیل استفادی فکریه یا د بشوي چې پر طریقه د فیض نو هغه مر ویل مرول حدث او فکر وتی چې دا حدث د فکر په اعتبار هغه وتی نو سوال د پروردګار څخه کو چې الهام د حق راته وتی حق چې ته ویل کیږي طالبان حق حق او صدق باطل او کذب دا یو شی یعنی حق او صدق سره مرادف او باطل و کذب سره مراجب طالبان صرف دا قدر پر کې دی دا حق نو کوئی عام دی تر صدق دا عمل ول باطل عام دی تر کذب عمومي ادا دی دا حق په اقوالو په ادیانو په عقاید په ګرد کې راتلی څنګه دا قول حق دی دا قول باطل دا عقیده حق ده دا عقیده باطل ده دا دین حق دی دا دین باطل دی او صدق او کذب نه واجب په اقوالو کې دا قول صادق دی دا قول کاذب دا دغه فرق بغیر نور نو حق او صدق جاهز بیا بل څه وایي طالبان دا خبره تی ته په مختصر او متوال کې تیر سوی مرول هغه جمهور علما وایي وایي چې د کیه ته ویل کیږي مطابقت د هغه کلام یا د حکم د کلام د واقع سره مطابقت د واقع سره د حکم را لې وداغه ته کې شوی ولو کدا عقیده مخالف زما عقیده دا و چې اسمان کښته دی تر موږ دا می عقیده و بارما ول السماء فوقنا دغه خبره زما د عقیده سره موافق سوله د واقع سره خو نو موافق وي بس دغه شي ده ولو کزما د اعتقاد مخالف که د واقع سره مخالف سوله او که د اعتقاد سره موافق دي دا څه نظام بیا د شوای وای شدت دې ته ویل کیږي چې هغه مطابقت د حکم د اعتقاد سره ولو که د واقع مخالف زما عقیده دا و چې اسمان کښته دی بارمی وای چې السماء تحتنا دا دی وای صدق دی خو دغه حکم د اعتقاد سره موافق ولو که د واقع مخالف دی صدق دی د د مذهب دا دی دلایل یې نه ذکر کوم دلته اجمالی شان ذکر کوو ته ما دا اجمال کو او فاط سجاهد بیا وای وای صدق دی ته ول کیږي چې مطابقت تدوار چې زدادي مخالفت تدوار نو بار د صدق د کذب مابین کې واوسته هم پیدا کیږي زما عقیده دا و چې اسمان لوړ دی بارما او السماء فوقنا دا صدق د خدا عقیده سره هم خبره برابر ده د واقع سره هم په پیر چې د دوارو سره مخالف په صدا بیا کېږي که د یو سره موافق او د یو سره مخالف په دې دې ته د چش ویل کیږي دې ته بیا واوستا ویل کیږي په معنی کې د صدق کې نو چې صدق دی و پیژندې حق او صدق سره چش مراجب په پیر اصلي خونو مذهب هغه د جمهور مذهب دی چې مطابقت د حکم د واقع سره نظام مزم امر رد کړی دی مانین علماو د جاهز مذهب هم چې شکړ دي طالبان منع کړی دي طالبان جاهز څه پیژني جاهز وای دی بدرنګو طالبان دا خنزیر نه دی وای کتبه مپلا مسخ سی بارب نه دا غسی لکه جاهز یو غټ شي خو لیکن ډیر سخت بدرنګو دی وای وای زه وخت په بازار کې روان یم یو شجرات وای ول ای شیخ دا دغه سړي دکان ته خورا سره ولاړ چې دا تصویرونه جوړي دا عکسونه وای زه مو سره ولاړ ولشجا دکاندار ته ویل ما کې اشاره وکول هک ځه شدریس خپل پر لار لار دکاندار خپل کار شروع زه په ما وای وای ما دکاندار چې دا شد څه دکتوي زیرا ری کړی ستاسو کاندو مال دغه الفاظ ستاسو سم امام سره ایدره ټول شیخ خپل پر لاج ځان وای څه کوي ما یا پیژدم دې نه چر راته ونه وای ول دا غشد یو ورځ ما تراله ول د شیطان تصویر را جوړ دا د شیطان تصویر نه دی دا عکس د شیطان تصویر را جوړ ول ما وجه شذې تو ویل چې ما شیطان دې دلی نه دی دا مستویرین نه دی دا رسمونه چکاش تاسو چې څوک وویني بار هغه سره سم شلای ولما ولما چې تا لیدلې نه دی نو زه څه تر تصویر در جوړ اوس ما لیدل وای بار مې هغه تصویر در جوړ کړو ول دې تر اوسته یو لا ته ویلو شیطان هکذا په فوز خلاص ولدا راته خیر نو دغه دی سوال کوو د الهام د حق به تحقیقه په تحقیق باندې فرو دي تحقیق طالبانو تشبیهنی اثبات تویل کیږي د هغه مدعا په دلیل باندې د مدعا اثبات په دلیل وکي وداغه ته تحقیق ویل کیږي الشور سره وای وای هدایت اه دی وای دا هدایت مفعول د نسالو دی مضاف دی و طریق فإن قيل کچا اعتراض چې هدایت خورح نه مودن ته ویل کی دا لار سوونی نو فل طریق طریقه ماخذ فی نفسی په نفس کې د هدایت نو فلا حاجت حاجت نشته ولپس ته د طریقې قلنا موږ وایو کی په داغه هدایت طریقې تجرید دی او دا تجرید اخلاء خالوالی د لفظ اول دی د باج معنی موضوع له د فاره تشکیه د معنی ثانی نو فالمراد هدایت نمودن دی هغه مرول رهب د طریق معنا په پویل دا خلاص یو فائدہ ذکر کړی د تشی ویني طالبان فائدہ در شمردن علم منطق از حکمت اختلاف است او تعلیم تلامذه می کردن تعلیم به ول هغه شاګردانو ته ام په دغه روشنوالي د زړه کاو دوم مشائین چې با اجله عقلیه په دلائل عقلیه او اثبات مسائل اثبات مسائل کاو وتعلیم هغه تعلیم او شاګردانو مینه مودن کاو و اما هر دو فريق دواري پرې کې التزام دین سماوی نه داشته دی هغه لازمول د دین سماوي نه درلود یعنی مسلمانان نه و طالبان افلاطون اشراقی دی ارسطو مشاهیر او معلم اول لقب اوس معلم اول د لقب و ابو نصر فارابي مر دا معلم ثانیه وابو علي ابن سینا معلم ثالث وعلماء اسلام نیز دو فریقا هغه دوی فریقي صوفیای کرام رحمت الله علیه او متکلمین صوفیا چې هغه به صفائی قلب په صفاوالی د زړه تعلیم می نمایان دا تعلیم کوي او متکلمین علما بیا با ادله عقلیه او نقلیه اثبات دعاوی اثبات مدعاګان خود خپل می نمایان و اما هر دو فرق تا دواړي فرقې التزام لزم د دین سماوي برخود پر خپل ځان کرده ان کړي اندا مسلمانان قولو هدایت طریقې اه شخوینی علم پوس انه شان دی اختلاف اختلاف کړی قدماو په تعریف کې د هدایت فقال بعضهم وی هی دا هدایت التي موصله الى المطلوب دي چې دا د معتزله مذهب نو فل وصول معتبر دي فی په دې په دغه معنا کې دی دا د دې بیا هیڅ معنا نشته ته دغه دلیل وایي په جلال کې یوازې دلیل په اما سمود په هدیناهم په دغه تور وایي پس په ابو العام په دې کې دخل نه لري ولې سمودیان اذن دغه اذن په دا وخت واشلین ورسېده او مطلوب ته کله هدایت معنا موصله نو په کیف څنګه اختارونه به مختار کړ هم یې چې دلت پر هدا باندې هاذا دغه خپنه کول مشهور هاذا دغه هو المشهور دی په تحریر کې د اعتراض د نقل ويرد عليه پر دغه تقریر باندې واردی دا سو چې انو يمكن ممکنه ده الغدلال دا غدلالت بعد الوصول ورسته تر رسیدلو او هدایت بل ارتداد خو مرتد دی وینو سلمان سوی دی برته دی مرتد سوی دی پر دغه تقریر دا اعتراض واردی نو هغه تقریر چې ما مخکې درته وکړ چې الله او سموجان مول هدایت د هدایت هدایت معنا موصلت یعنی ایمان راوي او نیت راوي بس دا قدر کفایت اوس په نو پتاغه کې بیرته مول ول هغه ته رجوع کړي نو پن صحیح چلی انداز یې قالو دې شوی انه ثبت ثابت ثابت د فاجلې نقلیو ان سمت چلی لم يؤمنوا ایمان نبی راوړي بنبيهم پر اغنبي باندې د دوی چې صالح عليه السلام هغه ایمان نه دی راوړی د جلال ظهور لا چې وای وای بعض ایمان راوړی دا خبره غلطه سایو چې بیا ماغه نظر ترانی ایمان سمود پر چا نه دی راوړی پر صالح علی السلام نو څنګه علاوه چې اما سمود په هدینا نو دا هدینا او معنا خدا دې چې اوصلناهم الى الحق او وصل یو حق ته نه دی راغلی په پوهیږي دا خلاص کزا دا چې قال محقق دوانی وي ادم لا جلال خبره ما مخکې تکړو وجيب عنه ددا څه جواب کیږي به اندار هدایت صدغه آیات ليس تندي على معنا اهل کی خپل معنا یقی بل هي دا هدایت کول مجازي د استابت څخه د رسول د اسباب د هدایت اسباب د هدایت یو رسول یعنی اما سمچو اصبناهم ورسول ها یعنی ارسلناهم مجر واسطه ودیت اسباب د هدایت لکه رسول کتاب او عقل فاستهبو دوی خوشک امن نقطه قال الهدى پر هدایت پای نو فل وصول معتبر دی فيها په هدایت على الحقیقت وای معتبر دی دا خلاص وقال بعضهم وی وای هدایت چې دی دلت علی ما یوصلو الى المطلوب دی سواء كانت في سره د وصول او لا کني وی د واردی علی پر دغه مذهب قوله تعالی دا خو د پروژګر انک تچ اے نبی علی السلام لا تهدی هدایت نشي کولای من هغه چاته احباب د ستا خوښ ولكن الله الله دې هدایت کی من هغه چاته شاو خوښ والآیه تخلص نو الآیه یعنی آیات تر پای پورې وایي اوس مطلب تراس لأن الهدایت المنفی چې نفسوي دي عن النبي صلى الله عليه وسلم دلګه اساس هي هغه دلالت موصله دي مبارک پر علامه یوسلو علا باندې رد سو کنس وجه علامه یصلو هدایت څنګه د نبی علیه السلام نه ټکه په فویل وجه دلت علامه یصلو دا ثابت دی په حق کې د نبی دا د نبی پاک ثابت وجه انه دا نبی مبعوث صلی الله علیه وسلم لاجل ذلك د پاره د داغه مر ول دلت علامه یصلو د پاره وجيب عنه جواب کړی دغه اعتراض سم اندار چې ممکن دی حمل د آیات علامانا پر دې معنا چې انک ته چې لا تهدی هدایت نشي کولای بنفسك فخپل بیل مرول استعانه بغیری چې معاونت په بل چاونه غواړي من هغه چاته احباب ته چې تا خوښ بلا تعاون د بل چاته مرول چې نشي کولای مرول هغه هدایت نشي کولای دا علا محاذات پر مقابله د دې قول پروردگار دا خبرې و د دې خبرې سره محاذات سره یو رقم لکه دا قول نو دی و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى په یو غزا کې چې نبی عليه السلام یو مټ خاور راواخستلې پارو چې ورو ورځولې دا شي د ټولو سترګو تور ورسې دی او سترګې ته وروړې دی دی په سترګو سره اختص نو باره شکست مې رچیسو په برخه نو الله بار ورټوي ول وما رميت تا ندي وشتلي اذ اغه وخت رمي ته چې تا وویشتل یعنې خاور خو تا وروغورځول لیکن ویشتلي تا نه دي چې زما تعاون نه وای یوازې ته دا کار نه شي کولی ولې د یو مخلوق مرول پر پیل دغوندې اثر مو راته بېدلی شي نو ځکه عبارت د سنت کړي تی به پوه سره وما رمیت اذ رمیت ولكن الله پروردگار رمایشتلی ثم یرید والدی على هذا التعریف پر دغه تعریف باندې دلت على ما يسلو دي نقض ثلاثه درې نقض الاول اندادي چې هدايت ته واقع کی په مقابله کې د دلالت چیرې دي لیدلې دي چې هدايت ته دلالت مقابل دي ولی کمالک فی قوله تعالی لکه په دې قول کې د پروردګار اولائک دا کسانان الذين کسانان اشتروا چې بدل کړي دی مر رانیولې دی دلالت بالهدا په هدایت باندې او دلالت یې په هدایت رانیولې هدا یې ور کړې ده او دلالت یې اخستې دي نو هدا په مقابل کې د دلالت لراله رال عدم وصل دا نه رسیدل خو معتبر دي په دلالت نو فلا بد چاره نشته د اعتبار څخه د وصول بیا په هدایت هدایت کې بنو بیا وصول وایي نو د هدایت معنا علامه یوصلون دي نو موصله دي تجا یا تمام حتا یتم چپرس تقابل تقابل پرس وجيب عنه د داغه اعتراض جواب سوی دي ان امر لا نسلم نه منو چې هدایت او هدا په معنی واحده هدایت او هدا کله په و معنی د ضلالت مقابل هدا واقع سوی دی ته په هدایت کې را سره ځږیږ په هدا کې دی اصول معتبر په هدایت کې نشته په فیر دا خلاص والمقابل د ضلالت هو دا مقابل هدا واقع سوی دی دون هدایت نه دی نو هدایت په هدا چې سره چلاوي او نه قول یاد شي وایي چې مراد د هدایت هغه مقابل د ضلالت هو الهدى لا هغه معنا یې حقیقي نه یعنی د دلالت مقابل چې هدایت واقع کیږي هغه هغه د هدا په معنا دی حقيقي هدایت یې مقابل نه دی حقيقي هدایت الله تعالی ما یوسلوت په پوهیږ دا خلاص نو امر الله هغه معنا یقینا دا خلاص الثاني دوه اعتراض ده انو يم د همه د کیل د خلقو په هدایت باندې کمالک چې قال ویل کیل وای زید حاجدی اول شخص شخص چې دی لا یستکو مستاق نه دی د مدي الا خو بیا دی اذا كان چې دلالت کې موصل شي په پوری ال المطلوب ته چې دغه لا سوونه موصل مطلوب ته سول بار د مستاق ته چا ګرځي د مدي نو ولما هرغه وخت هم د وچمه د کی په هدایت نو عول معلومه چې وصل معتبر دی فيها په هدایت نو فلا شونه شي کی جهاز التعرف نو دا تعریف موږ ول سینس په پویر په هدایت ته خلق مده کی کدا موصله نه وای مده به نه پکې دلای او پکې نو موصله دین علامه یسلو تعریف نسی دا دوم نه وجيب عنه جواب کوسوي بیاندار اذا دل چړې دلت وکي پر مطلب باندې اي على طريقه پر اغلار یعنی چې ویره سوي هغه نه مده کنه ده دا لا شوونی باندې خو هم سره مستاق نه مده ګرځي نو ولې نه ګرځي مده مستاق ولې لانه دخ علمه شوونه وک شخص شخص اخر طریق لا د وصول نو په ادمي وصول چې وصول نه راغی دا خو قصوري دي دا هغه د کوتای د وجو ما خلار دروښول او تا پر لا پر دغه پر لار نه ولاړې په پوهیږي او په اهتدا په اهتدا یا تبر معتبر دی وصول نو فلا بد چاره نسته د اعتبار سهو د دی وصول په هدایت ولی حتی لا یخالف چې مخالف نشي متاوی الاصل د اصل سره ګوره هغه بل یو اصل کې نو متاوی خو فرع چې دغه مخالفت د پرې د اصل نشره یا زیادت د فرع پر اصل نشته په اصل کې اصول نشته په فرع کې استا په پویر نو د متاوی معنا در معلومه سو طالبان چې دا فرع ته ویل کی وجيب جواب سوی انو دا غي اعتراض انا منا سو قال چې کول کی قادم اعتبار د اصول په هدایت لا یقول هغه بیا قول نکی بمتاوعه او په ویری په متابعت د اهتدا لها د هدایت یو څوک چې په هدایت کې وصول نه وایي د هدایت معنا د الله تعالی ما یوسلو وي هغه بیا اهتدا د هدایت مر ور متابع بولی نه بولی چا وایي چې متابع فرع نه ده یو جواب او نقول یا دشوا يجوز رواد مخالفت د متابع د اصل سره د پری مخالفت د اصل صدا جایز څنګه کمالک چې قال وی کی وای امر تو ما امر کی خدا پلانې سړی فلم یعتمر د قبول د امر نه و مبارک دا غمر الفرع د اصل سره موافقه سره ما دای امر کی د د ازما د امر اتباع نه وکړي نو مساوی قص آدی و پیلی جماعته نو مدول ما جمع کاوه دا پلانې شو نو پښت ما هغه جمع سو دا چې جمع سو پر دې جمعوالي نه دی مرتب چې ما جمع کاوه جمع سو دا جمع کېدل پر دې جمعوالي نه دی مرتب سوی او بس دا جمع کېدل متاویز یا لکه کسر تو ما ما تاوه دا لرګي پنک سره مات سو دا ماتوالی پر دې ماتېدلو مرتب سو نو دا مات دا ماتېدل خو اصل و دا ماتوالی چې پر مرتبې دي دا فرع خدای وایي د دې متابع مخالفت موږ د اصل دا جایز لکه زه چې وم امر تو ما امر کی دا پلانې فلم یعتمر دمر هغه امتثال دا هغه امر نه وکړي مخالفت را لې کنه فإن الأمر نو مستلزم امتصال لره نه دی نو دا امر چې درته کوم دا خو مستلزم دی لره نه شته به خامخا عمل وکړي ما امر درته کوي ته عمل نه کوي دی به پوسو دا خلاص مست